اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دیم قسم اصول اداغه تعلق ته د لفظ سره دا مشتمل دی په شپږو قاعدو باندې اوله قاعده کې دوه خبرې بیانو ابتدا د سوراتونو او دغه شانته خطابات البرهان فی علوم القرآن جلد اول صفحه یوصل سلور شپېته کې نقل کړی دي چې ابتدا د سورو دا لس قسمه ده یو دا استفتاء بالسنا استفتاء بالسنا بای صورتونه داسي چې هغه په سنا سره مستدر کړلی سنا بیا په دوه قسمه ده یو دا چې پای کې اثبات دو صفات د مدحي دویم دا چې پای کې تنزیه د نقایصونه چې اثباتی د صفات د مدحي ناغه په درې قسمه ده یو دا چې په ول کې حمد راغلی الحمدلله دا د پنځو سور په ول کې راغلی چې استفتای کړي په سنا سره چې تبارک ده دا دو سورتونو په ول کې راغله تبارک الذی نزل فرقان سوره فرقان او تبارک الذی بيدی الملک سوره ملک اول فرقان او ملک اول دا دو قسمه نو استفتاء بالثنا چې صفات د مدح شو نه دوه قسم شو او چې تنزیه صفات د تنزیه صفاتو د نقص نه ناغا لکه تسبیح شو دا په سلور قسمونو باندې په قران کې مستعمل ده یو مصدر لکه سوره بنی اسرائیل اول دویم امر لکه سوره اعلی اول کې دریم ماضی دا په دریو سوراتونو کې راغله حدید حشر صف سبح لله ما فی السماوات او درې مضارع دا دو سورتونه ول کې راغله سورې جمعه او تغابن یسبح لله او دیم تسبیح شو نو تسبیح مصدر په یو صورت کې او بیا امر په صورت اعلی کې سب اسم ربک الاعلى ماضی په دریو صورتونو کې او مضارع په دوو صورتونو کې دا ټول دوله صورتونه شو دویم استفتاء ده به حروف التهجی په حروف التهجی سره لکه الف لام میم الف لام میم صاد دغه شانتی الف لام را د سنور والا قران کې چې کوم راغلی تقریبا په یو کم دیر صورتونو کې استفتاء به تاجر غلا یو کم دیر صورتونه دریم قسم استفتاء دا بالندا استفتاء بالندا دریم قسم صدا استفتاء بن ندا لکه سوره مائده اول یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود سورې نساء کې او دغه شانتي سورې حج کې سورې تحریم کې سورې مدثر او سورې طلاق یا ایو النبیو سورې عذاب یا ایو النبیو دې کې سپتا بن ندا ده اول کې لفظ سره ورلې د ندا سوره انفال کې یسالونک عن الانفال سوره انبیاء کې اول اقترب للناس حسابهم او سوره نحل اول کې اتامر الله د سنور والی جمله معترضه پنځم د استتاب القسم پاول کې قسم راوړي لکه سوره صافات و صافات صفن شاهد دي قسم په معنا شهادت وم قسمه استبتاء بالامر پاول کې امر راوړي لکه سورې جون جن کې قل اوهیا الیا او دغه شان سورته اعلی اقرا بسم ربک الذی خلق یا لکه اخیرنی قل شو قل یا الکافرون او قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دیتو ای سبتاب الامر اتم سبتاب الاستفهام اول کې استفهام راوړي لفظ استفهام په اول کې راوړي لکه هل اتا علی الانسان سوریدار یا لک نبا عما یتسالون یا لک علم نشرا علم نشرا علم تر کیفا داول کی استفهام دی ارایت الذی استفهام دی او نهم قسم استفتاء بالدعا اول کې لفظ د دعا راوړي ويل للمطففين ویل لكل همزه سوره همزه تبت یدا دا سره دعا دا ول کی بدوای لسم قسمه استفتاء بالتعلیل اول کې علت ذکر کړي لکه لیلا فی قریش وګوره اول کې علت راوړو استفهام الخبر استفهام دی او خبر دی جمله خبریه والامر شرط ند التعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر پدې کې داله سونه سکړلې جمع کړې دي دا د الاتقان فی علوم القرآن یو سل درش پیتنه تر یو سل اتیا پورې نور تفسیر به کوم ډیر کړل ما اجمالی ذکر کړو دغه شانته خطابات د قرآن د دې وضاحتم برهان کې دویم جلد کې دی امان راوړو کې هیر شو برهان دویم جیل 218 صفحه کې خطابات د قران پاکو دا تقریبا دیرش دي یو ده خطاب العام والمراد به العموم خطاب عام دی او مراد په سر عموم دی بقره یا ایها الناس عبدو ټول خلکو سره خطاب دی او مرادم عام دی دغه شان دی حامی مومنو وشپې ته کې سورې مومنون 15 سم کې خطاب عام مراد به العموم دویم قسم دی خطاب الخاص او مراد به الخصوص خطابم خاص ته او مراد هم په دې سره خاص دی لکه ال عمران کې وګوره 13 صفحه کې زوین للناس حب الشهوات من النساء ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده قل او نبئکم بخیر من ذالک وای خبر در کوم په غور سره لدی د دینه ته غور حال خیمه سوره توبه کې وګورئ توبه 15 درشتم کې دریم قسمه خطاب الجنس ته جنس پاغه سر اراده لکه بقره یوشتم کې یا ایو الناس جنس انسان مراد ده هر پر نه ده جنس انسان اے انسانانو بندگیو کې د خپل رب او شپږم قسم خطاب النوع دی خطاب النوع یو نو په کې اراده کوي بقره سلیختم کیا بنی اسرائیل یو نو د انسانان مراد چې بنی اسرائیل یا لکه مایده او یا کې وم قسم خطاب العين خطاب الشخص یو خاص شخص اراده کوي بقره 15 درشم کې بقره 15 درشم کې خطاب العين خطاب الشخص وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه آدم علیہ السلام ته مونږ وی چې اوسته خاص شخص او اتم قسم خطاب المدح چې باغ سره مدح کوي لکه الله د خپل بندګانو صفت کوي نه هم قسم د خطاب الزم بدی بیان نه لکه سوره کافرون اول کې یا قل یا ایو الکافرون اے کافرو انکار کون کو بدبختو مزمت بیان کو او لسم قسم دے کتاب الکرامت خطاب الکرامت د شرافت خطاب خطاب کرامت دارازی سورہ بنی اسرائیل کې یا بنی آدم بنی اسرائیل دیتو ہی خطاب الکرامت ولقد کرمنا بنی آدم کوم یاد دی وقد کرمنا بني آدم اس نشتا بني اسرائيل کې اس نشتا 17 کا 70 او او یا نمبر آیات کې وګورئ وګورئ ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ما عزت ورکړ دې بني آدم ته ما با عزت کړ دي بني آدم له عزت ما ورکړلې سوره دخان سوره دخان او دیا لسم دی خطاب الجمع بلفظ الواحد خطاب الجمع بلفظ الواحد لفظ یو دی خو خطاب جمع ته دی سورین پتارو شپږم آیات کې لفظ به یوي او خطاب به جمع تای سورن بتار یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم ګورا دا جم انسانانو ته خطاب دی اے انسانانو سشي دوکه کې چولې پر عزتمن دا الله نه ولې دوکه شوي ولې سوال نه کوي ولې نه غواړي سوره مومنون یا ایو الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا اے پیغمبره لفظ سرور له جمع خطاب الواحد بلفظ الجمع خطاب دی ہوتا لفظ جمع دی الرسول هر یو پیغمبر ته الله وی خوراک وی حلال خورئ پنځم قسم خطاب الواحد بلفظ الاثنين لفظ د اثنين د خطاب یو ته دی سوره قاف درشتم آیات کې سوره قاف درشتم آیات ولسم قسم خطاب الجمع بعد الواحد اول یو تن ته خطاب دی بیا جمع ته خطاب کوي سورۃ یونس کې یو شپه ته کې سورۃ یونس یو شپه ته وما تكون في شان دا یو ته خطاب شو وما تتلو منه من قران ولا تعملون اوس جمع شو اول واحد اوس جمع شو نکیږي ته په حال کې ولا تعملون تاسو نه کو یو کار ټول خلک راسو اول واحد خطاب الجمع بعد الواحد اول واحد سره خطاب بیا جمع سره اتلسم لمبر خطاب العين والمراد به غیرو یو خاص شخص ته خطاب کوي او مراد غیری لکه سورہ احزاب کې وګوره دوی میات کې سورہ احزاب دوی میات یا ایو النبیو اے پیغمبره اتق الله ولا تطع الكافرين اول آیات کې ممن د کافرو پیغمبر خو نه مني مراد غیر دې منګ تاسو وي کافر ممنئ وتبع ما یوحی الیک من ربک دوی میاد روان شپاغ پسې تا دوی شیدا پیغمبر خو په روان دی موت تیرا د کوي موت ته وي په پسې روان شي خطاب العين والمراد به غیره دا ډیرو ځینو کې راځي بیا او نلسم خطاب الاعتبار خطاب د اعتبار د سوچ او د فکر لکه سورته عرب کې وګورئ یو کمتیا کې وګوره قوم یې ونیو شو نو بیا یې راوړله نو علی شیر خو دینه ثابت شیر ثابت یا القبور ګور کنه قبرونو سره خطاب کوي نو قبرونو له پوي دلته کې قوم دو صالح علیہ السلام الله پاک ونیو صالح علیہ السلام سے یا قوم یا زما قوم خطاب کوي سوئی خطاب الاعتبار خطاب د سوچ او د فکر خلق له پکار ده چې په دې کې سوچو کې چې په ژوندانه د پیغمبر اومني بیا رسو نه منل کی خطاب الاعتبار خطاب الاعتبار ورته وای او خطاب الحسرت ورته وای اظهار د حسرت کوي په دې قوم باندې لکه مجنون ځنګل کې روان دی سوی لیدلی نو سوی یا زبیات القای اخبرنا لنا اے د ځنګلو سو ما خبر کئ ولې زنګلو سه خبرې کولې شي سم دا خطاب الاعتبار دی خطاب التحسر ورته وي خپل حسرت ښکارا کوي افسوس کوي اوسه ولې دا اوس سرګي د لیلا د سرګي شانتي نه افسوس ولورغه یا زبیات القی اخبرنا لنا الیلا من کنا من لیلا من البشری اې د زنګلو سو ما خبر کوي لیلا تاسو جنس نه کلیلا د بشر د جنس نه ده پوښي د رسوي خطاب التحسر کتاب الاعتبار یا القبور حسرت کار کې افسوس قبرونو والا دانه چې د سلام چې قبرونو والا سکي بیا جواب کوي دا ټول دروغ دی وایات دي کم روایتونه دی باره کې راغلي ناغه سند باندې کلام نه کمزوري دي کمزور روایت په عقایلو کې نه متوري او پای شي بیتیان ما تاسو مخ کې علي زیغ دي چرته حاشیه چرته کمزوري خبره پوښ کنه نه بس اخر هغه سی ګوره حاشیه کې لیکلی او پلان کې کتاب کې لیکلی الکه سری نصوص ولې نه لې قران سنت چې کم سری نصوص ذکر کړلی چې ناوري نینی نه ده په اغول نه لې او شلم خطاب الجماعت خطاب الجماعت خطاب العقلاء جماعات سره د عقلاء او خطاب کول جماعات سره خطاب الجماعت خطاب العقلاء جماعات سره خطاب د عقلاء کول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ايتيا وی الله اسمان زمکه ته ایتیا راشي ایتیا ایتی دا خطاب ذل قول دی جماعات سره خطاب ذل قول کړل قال تاتینا طائعين راغلی موږ منون کې طائعين یا نون سره جمع واو نون سره جمع ذل قول د پاره دي خطاب الجماعت بخطاب العقلاء یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ایمان والو سفری دی دته خطا خطاب تایج ایمان والو تاسو ایمان راوړی دی نو سود پرې دې سود مکوئ ایمان او سود دوړ منافی دي نو مکوئ سود دې ته تهیج وای تیزی یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص ایمان والو وګور مؤمنان یې اخو کم منی ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام مؤمنان یې مؤمن ته دروځي نیول سړي تا خو ایمان راوړل لکه چې دا لکه ته زما ملګری نه ولې نه منې نه له تاسو خو زما ملګری ایمان وروړل نه زما دا حکم نه منې درشتم دې خطاب التشجیع بادر شکل لکشا ال عمران کې وګورئ او سل پنځشتم کې یو سل پنځشتم بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكه مصومین مؤمنان کلک شيء یا ایو الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون یا ایو الذین آمنو اجتنبو کثیر من الظنین بعض ظن اسم مومنانو د دې کار نفرت کوي غیبت نه نفرت کوي او ظن نفرت کوي دته خطاب التنفیر وای دا کار نه مکوئ او کوتا شرک کو نو ستا عمل برباد کم مان پتا مې ربا نه پرېدم کو کوچا شرک کو نو سزا به دای ته هونه کې حکوبل چا کو تا باندې خو زما مې ربانی دا حکوبل چا کو زبول عمل بربادو ما دا شان درې پنځوسم کې وګورئ زمر درې پنځوسم کې لا تقنطوا من رحمت الله مؤمنانو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کیږي زما د رحمت علی استعتاف زپتا سو مهربانا دته خطاب علی استعتاف وای زپتا سو مهربانم زما مهربانی ساسو نه جدا کی آل عمران کې وګورئ یو سل نو لسم کې یو سل نو لسم انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم خبردار تاسو دغه کسان یی مین کوئی دیو سرا او مین کې تاسو سرا و اذا خلو عز علیکم الانامل من الغیظ نقل موتو بغیظکم مړشه په خپل اوسه په خپل غصه باندې مړ شي قل موتو بغیظکم وایا مړ شي تاسو په خپل غصه په دې خپل غصو کې مړ شي قل موتو بغیظکم وایا مرشه په خپل غصه وإذا خلو عز علیکم الانامل من افسوس کئ د ډیر قار د وجنه چې غصه د وجنه چکونه لګئ دته خطاب تاثیر دا افسوس خطاب افسوسونه کوي یو کم درشتم خطاب التکذیب د پیغمبر خلاف کوي سوره انعام یو سل پنځوسم کې انعام یو سل پنځوسم ولالم شهداکم راو بلی خپل صدار حلم راو بلی خپل صدار چې گوايو کې سره تاسو نه گوايو کې پاین شیدو فلا تشد ماهم علم مشواداکم دا تکذیب دی تاسو نه منئ تکذیب کوئ نو مشران راو بلئ درشتم خطاب التشریف قل یا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق دې ته خطاب التشریف وي خپل پیغمبر سره الله خطاب کوي دا دیرش قسم خطابات دي او برهان دیم جل کې دې تفصیل لګا دیمه قاعده کې بیان د حذف کوم یو قسم دی کلام کې دوه شذونه یو د پاره فعل ذکر شي او د بل د پاره حذف شي کلام کې دو شیزونه ذکر شي نه یو د پاره فعل سکی ذکر کې او د بل د پاره فعل حذف کی سورة عراف دو درشتم دلتوئی قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة دلتا قورا اصل کلام دا قل هي للذين آمنوا د خالصتن فعل حذف دی وتكونو خالصتن للمؤمنین یوم القیامه او یی ودا خوشالی خالص یوازې مؤمنان لپاره قیامت کې دنیا کې طیبات خوشالی شریک دي مؤمن تیم پیدا اخلي کافرو او قیامت کې با فقط د مؤمن د پاره کافر به نه اخلي دویم قسم د حذف دا دی چې حذف د جواب کوي شرط په ذکر کې او جواب بیا حذف کی لکه سورې نور کې تاسو وګورئ شلم آیات کې حذف الجواب سوره نور او شلم آیات کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته نجواب حذف ده ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعذبکم کنه فضل الله او نه مهرباني د الله لعذبکم عذاب دل درکړم ولولا فضل الله علیکم ها ورحمتو لعذبکم یا ما زکا منکم من احد سوک و تاسو کی پاک نو لکه اور پسې جدا ذکر کړلا یو درسم کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا سوق به پاک نو یا لعذبکم عذاب به در کړو دا سی جواب حذف کړي سورۃ یوسف کې وګورئ سجریشتم آیات کې سورہ یوسف سجریشتم آیات ولقد همت به وهم بها قص کړو زلیخی د یوسف علی السلام وهم بها ای وهم لدفعها او قص کړو یوسف دا غیر د دفع کولو لولا را برهان ربه دل تو سګورا شر ذکر ہے جواب حذف دے لولا را برهان ربه لما دفعها جواب حذف دے کنه ویل دل یوسف دلیل د خپل رب لما دفع زلیخه به نو د پکړې ځان نه خو دلیل دربی دلیو پیغمبرو نو ځکه زلیخه د پکړه نه حذف سو شو د جواب دریم قسم حذف د کلمې دی حذف د کلمې کلمه په کلام کې حذف شي لکه وګوره دا ډیرو ځینو کې راځي سورته ال عمران یو سل شپږم کې فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم دا اكفرتم نمخ کی کلمه حذف ده سلورم قسم د حذف هغه ته اکتفاء به احد زیدین وای اکتفاء به احد زیدین کلام کې یو زد ذکر کې او بل حذف کې لکه سوره بقره کې وګورئ هدل للمتقین دا قران هدایت ته د پاره متقین ولی نور خلقو د پاره نه دی هدل للناس بل د ټول خلقو له هدایت دی دلته کې سنت اکتفا ده یو ذکر کړ دی بل حذف کړ دی هدل للمتقین ولی غیرهم هدایت ته متقین لهم او نور لهم خو متقین ولی خاص کړو په ذکر سره زکه دا پیدا اخلي عام خلک ورتوزګار نه دي معلومه شوا چې قران ته کم خلک کینی دا متقین دي اوري چې قران له چې لور کې کنه دا متقین دي قران سوې هدل للمتقین دا قران هدایت ته د پاره د متقین څنګه هدایت ته اسی په نوم باندې قران ډیر خپلې کتاب دی خپلو به دوی یا خو هدایت نه دی دې ته برا غونډېږي او دې ته بچی دین وخت ورکې دې ته کېنه مشقت به برداشت کې تکلیف به برداشت کې نه الوب دین هدایت اخلي هدل للمتقین او امام رازی رحمت الله علیه دغه سوال کړل مسعود رازی کې او جواب یې کړل چې قران خو بل دی قران د ټولو خلکو د پاره هدایت دی او دلته د متقینو لپاره هدایت نه هغه د سنت اکتفا ده یو شخص ذکر دی بل حذف دی او دلیل متقین ولی غیرهم هدایت ته متقین لهم او نور لهم متقین ولی خاص کړو زکه دیو پیدا اخلي دیو کې نابت ته دیو وخت ور کوي او عام خلکو سره وخت نشته دته وي سنت اکتفا او دا به قران کې ډېر زینو کې راځي ترجمه کې بیا موږ اشاره کو چې په کلام کې سنت اکتفا ده اکتفا به احد الزدين ده او سنت اکتفا ورته وي دلون معنی په اصطلاح کې ورته سنت اکتفا وي او دلته مون تعبیر کو په اکتفا به احد الزدين سره پنځم قسم د حذف او حذف د قبل الفا حذف ده قبل الفاء د فاء نمخ کې په کلام کې حذف راځي د فاء نمخ کې په کلام کې حذف راځي او لکه سوره فاتیر کې وګورئ اتم یاد کې سوره فاتیر او اتم یاد اے زما پیغمبره واغستو نفس نفس تا په دیو باندې افسوسونه فلا تذهب نفسو کالم حسرات ندی اخلی ستا نفس په دیو باندې افسوسونه ستا نفس افسوسونه واغستو ته افسوسونه کې نه نه مکوا په دې بدبختو باندې افسوسونه مکوا مسله بیانو کمنی کنه منی حذف قبل الفا یا لکه سورۃ یونس کې وګورئ اته پنځوسم یاد کې سورۃ یونس او اته پنځوسم حذف قبل الفا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك ورفع الله قران ته اړو تعلیم کتاب نو جمعات کې به مولا قران راوالي د ورته شاکر روان بشي دا نو چې دا کوم تعلیم دی دا کوم د فضل اعمال غونته او مقام لري راځي چې کین ورته په کار خدا چې زیات اهتمام کوي خو دون نه کین دون خو کنه فضل اعمال کتاب راغل سي شنو الکه راځي تعلیم ته کینه نو ټول کینی ورته یا نیم کینی کنیم نه نو کم اس کم په لسو کې خو پنځه کا شپږ څلور کسان کینی کنه چې قران را واخلې ټول روان شي الله ماشاءالله یک دو کوي وطن پادشي نو خلق ورته توجه نه کوي خلق ورله تعلیم مقام نه ورکوي په معاشره کې ځکه الله درې پیروي سوي یفرحو فلیفرحو بذالک فلیفرحو خوشاله دي شي خوشاله دي شي نو په دې قران دي شي خوشاله دا د خوشحالي کتاب دی او خیر مما یجمعون نو چې قران ته کې ناشته وخت ورکو یار دنیا خو بوت کی رمضان دی دکان چلیږي کاروبار چلیږي ګټه وټه کولای شي اوري یو چله قران لدا خو ډیر ګران کار دی اوري قران په محله کې بیانېږي د بستر والی چله لازم ته خو ځان لګر کا صاحب جمعات کې چله ده کنه کېنا بیا د دین رسول لګاو کنه تا نو اوریدلی قران درې پیره وینو دا خو دې لري کنده به سر علی او بل چې لیله ودی دا ورته چله نخ کاری دا د چلو پلار دی هغه چله لګوم دا خلاف نه کوم دا خونې طریقه دا مانزاو دا سوالا نیکی والا سره جوړیږي طلبه ولا پکار دا تعلق ساتي مخالفت نه دی ښه خدا خو نه دی چې صاحب مالک قران بیانې دا به سره چې چله لازمه دا چله نه ده دا درې زره ځکه الله وایي چې دی بوله چله مقام نه ور کوي دی بدانه وایي چې دا قران ته کې نه ما دا می چله شو نورې ځکه الله تعالی درې زره الله ته خلکو مرض معلوم کنه چې دا مرضیان دي دی وایي قران ته نه کینی درې پیر وته زکه وایي چې افرحو فیفرحو بذالک فلیفرحو خوشاله دي شي خوشاله دي شي نو په دې قران دي خوشاله شي دا د خوشحالي کتاب دی یو چې له خورور کنه اوري یو چې له په عمر کې ورکړه رمضان دې پنځپیر تم نشید دې دا خو ګرم زیره تا تکلیف ته پکار خدا چې تله نراشه د ماسپخینه پورې قران ته کینه او بیا به کې مزید الله تعالی دی ولا اجرون ورکی شین ول راوړي او پراټه ول راوړي او دا من حيث لا تحسب دي پوجي کنه قران ته لاس چول د بندکار دی خپل ته بیا خوشاله راوستل دا د بل چا کار دی دا درې درې زکو یفرحو فلیفرحو بذالک فلیفرحو خوشاله دي شي خوشاله دي شي په دې قران دي شي خوشاله دا درې درې زکو بندگان دې طرف د شیطان نه پری دي من الجنه والناس یو غټ شیطان په پیریانو کې دی او یو غټ شیطان په انسانانو کې دی او نه د دوانه نه پریدي قران طرف ته نه پریدي د پاره تر کوټي قسمه قسم باندې ورته مخه ته کوي قسمه قسم عذر ورته مخه ته کوي پوه شي کنه نه الله زکه درې کرته وای چې په دې قران خوشاله شه دا د خوشاله رمضان دی قران بیانېږي نور پرې دا تا سر دوره شروع کړه او تا د نحوی دوره شروع کړه دا ځان لکال کې ټول کال دی لور کا دا یو میاش قران بیانېږي دی لور کا اوس قران زده کا په دې خوشاله شه دا درې ځله ذکر ویلی الله ته بندگان معلومو چې دیو به تند ډاړای دا پنځم قسم د حذف شپږم قسم د حذف سره حذف د مستثنا منه حذف د مستثنا منه کلا کلا په کلام کې مستثنا منه حذفي کوم مستثنا منه حذف نشي بیا کلام نه لګي معنی بیا نه جوړیږي نو حذف بکې د مستثنا منه لکه سوره نمل کې تاسو وګورئ سوره نمل حذف کړ دې د مستثنا منه سوره نمل انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم نریږي زما پسند کې لګلې شي مگر هغه څوک چې ظلم وکي دا اوس وګوره استثناء نه سيږي نریږي زما پسند کې څوک لګلې شي الا من ظلم مگر ظالمان سمانا بیا ظلم کوي سو کوم مستسامین وحذب نه کینه معنا څه شو معنا پاسی ده شو معنا به څه کې لا انی لا یخاف لدی المرسلون نه یریږي زما څنګه کې لګلې شي الا من ظلم مگر چې ظلم کوي سمانا بیا ظلم کوي چې مرسلون مستثنا منه کې نو سمانه الا من ظلم من المرسلین مگر هغه څوک چې بری مرسلینو کې ظلم وکي او بیا بدل کی حسن پس دا ظلم نه پس دا بدینا په انی غفور ذو تبخنه کوم له بیا ظلم کوي ګناونه کوي دا خو د شیو مسله چې بیا ګناه کوي دلته کې مستعمل او حذف دغه معنا وسکه انی لا یخاف لدی المرسلون انبیاء نه لري خو غیرهم یخافون نور خلک لري هغه مستعمل کړي انی لا یخاف لدی المرسلون زما پسند کې انبیاء نه لري خو غیرهم یخافون نور یری او پاغه نورو کې الا من ظلم چا چې ظلم کو په دې نور خلکو کې ثم بدل او به بدل کو سن نیکی پس د بدای پاینی غفور رحیم زبر ته بخنه کوما انبیا خو ظلم نه کوي خدا نور خلق کدیو کی چا ظلم کو نه بخنه ورته کوم انی لا یخاف لدی المرسلون وغیرهم یخافون نور خلق یریږي په دې نورو کې الا من ظلم چا چې ظلم وکړو ثم بدل حسنا بعد سوء بیا وکړنې کې پس د بدای زبور ته بخنو کم دا درې مقیده شو په اصول کې چې متعلق د لفظ دي دا درې مقیده چې د حذف ده دې کې شپږ قسمونه شو حذف د جواب حذف د کلمې او حذف د یو فعل اکتفا بیا احد الزدین حذف قبل الفا او شپغم حذف د مستثنا منه بس نه ها نور سبا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك